اسلام سره مخالف نه دي کنه هغه شیونه بغیر د کفر نه تزده کوی نشي کفر ورته د تا بچی کوي بیا بغنه بعد هغه زده کوي و دا تمام جهان سره تمام جهان دا ته ته در کی و دی ټول بچه تا جوړ کی وقدار تا جوړ کی دا خبره او دې بدل کې خالص ته کفر وکي نو دا تر پر ډېر غټ نقصانی خبره ده او اسلام کې قطعا په یو حالت دا کفر ته جایز نه ده تمام جهانون ته ملو شيخه تمام جهان درته ملو شي هغه بدل کې ته نه ته کفر غړي کفر کوي نه کوي ته نه کوي نو دی تعلیمی نظام کې چې کوم جایز شونه دي هغه اصل کې د کفر په بدلې کې څه کفر په بدله کې لري څنګه د د کفر په بدله کې کوم شاید دغه تعلیم خپل بچو ته ورګي خپل زمن بچیان ورنه کفر کوي او دا خبره یاد وساته څه اول نه اخر پرې دا خبره ده اول نه د شروع ده نه چې د دولسم لسم نه شروع کیږي ته به څه کله ساينس د کوي نو اول ورته هغه د سیکولریزم کوم عقیدوي او فکری تعلیم دی هغه ورته کوي کله صرف ساينس شي ساينس کې څه کفریات ته ابر ته کوي که بیا هغه اسلامیات چې اسلامیات کین خپل کفریات شته هغه هغه ورته کوي خالص د اسلام په نامې نور دی کفریات او هغه نور به خطرناک او بل دا چې خالص سان شي بالکل بیان د کفر نظام لاندې ده د ټول خرابې نور کی د ټول کفر نه کوي هغه لغه نه فائدې ده پر نه جایز نه نور دنیا کې څوره کفري مذهبونه دي او کې څنګه څه فائدې خبر شته خو هغه فائدو خبر د پر دا کفري مذهب اختیارول بالکل کفر دی او بل اجماع حرام دی کنه صحیح هغه چې قسم جواز هغه فائدو خبر په واجب نه پیدا کیږي اوس پوه مطلب او نه حکمت دی نه د حکمت خو قد نه غړ ظلم دی کنه ان الشرك لظلم عظیم صحیح اوس اخیری ذریعه چې کومه د کافرو ده هغه ذریعه فوج او پولیس او عسکري اداره ده عسکري اداره نظامی اداره عسکري ته څه ورته توسه عسکري اداره عسکري نظامی نظامی دا خې دا یو غټه ذریعه ده د دې خبره د څه باندې کفري نظام مسلط کی او در باندې په زوري نفیس کی اگر کدی د پر یوه اداره حکومت نه دی د ریاست او د دولت یوه غټه اداره حکومت دی هغه ته باندې کفري نظام نفیس کوي خو یوه غټه اداره یې تشه دي عسکري اداره ده فوج و پولیس او غیره وغیره چې کوم دي دې سره عسکري ادارې سره کوم تړلي خلک دي استخباراتي ادارو پور دا عسکري اداره کومه ده دا ته باندې د سیکولریزم معنی په زور خو زور ته سره اله کوي چې کله ته پر ازو معنی نه ځکه چې اوس یو مسلمان به ته کابل کې وي یا اسلام آباد کې وي یا جلال آباد کې وي یا پېښور کې وي هغه ته ته وی زیره ما سره خو سره پرې حکومت زور نه کړ ته ورته دا به غیرت ته ته کله د حکومت قانون نه انکار کړ ته کله د اسلام د د اسلام هغه احکام باندې اصرار کړی دی هغه باندې عمل کول باندې ته اصرار کړی چې کوم د حکومت او د قانون خلاف دي نو ته باندې زور ولې وچلوي نو ته باندې دغه ادارې د عسکري ادارې زور چلوي په زور در باندې سیکولرزم مني خو څه کله د کومې دین علاوه کومې دین مخکې پستې ادارې څه تېرې شولې د فحاشیات اداره، د کیل اداره، د د انجوزوګانو مؤسسو والا اداره، میډیا، جمهوری پارټیانې، صحیح دی، تعلیمی ادارې، سکول، کالج، یونیورسټی، صحیح دی، او حکومتی نورې نرمې نرمې د نوکریانو والا ادارې، حکومت په خپله دا ټول ادارې کله تا باندې ناکامې شي ښه د دغو نرمي د دغو مالي مرستې او د دغو هر قسم مرستې تا باندې اثر ونه کړي او ته بیا یو مومن مجاهد پاتې شي نو بیا د عسکري اداره ته باندې د سیکولریزم په زور مانی په کوم نوم د آئین په نوم د اسلامی آئین په نوم د اساسی قانون په نوم د قانون په نوم د ریټ په نوم صحیح د دینه نورن خاسته خاسته په نومونو کیدای شي راتلونکي وخت کې منافقات یو ست نبل ته ځي خالص د اسلام په نوم صحیح ده دا ته باندې دا سیکولریزم بیا په زور مانی کچېره ته شهر کې وې نو به در باندې پولیس مانی په زور پولیس یا پولیس غوندې کومې ادارې وي یا به د پولیس کبه نشي نشي د پولیس مدد ته پر بیا غر شي دا فوجن راشي لکه څنګه جمع حفصه کې ولال مسجد کې دا کار وشو او کچېره ته بیا خرونو نه بهر اطرافو کې وې قبایلو کې وې نو بیا ته به نه دغه سیکولر کفر د سیکولر مذهب در باندې بیا فوجیان مني بیا در باندې بمبریانې کیږي بیا د خلاقي اپریشنونه کیږي ټینکونه برسي عام خاصو باندې بمبریانې کیږي ډرون به کیږي جټې برسي سیر وغیره وغیره وغیره اته ګورې چې دمو بنده بمبار والی شروع دا اندی وجنه شروع بلکې څه د څومره خلک جیلونو کې دي ښه د خبر د قاعده وورو قاعده د څومره خلک کابل نه ونه اسلام آباد پورې د څوره اسلامي ملکونو کې د مرتد دولتونو او د مرتدو ریاستونو او حکومتونو جیلونه دي هغه کې ته څومره خلک باندې څومره خلک باندې بغیر د استثنا نه دا ټول په دی واجب باندې چې دوی د سیکولر مذهب خلاف کړی دی چې سیکولر مذهب خلاف کړی څه خلکو یې خالص عملی خلاف کړی دی عقیدوي د منی لکه مثلا د ټکوم مکوم کوم دي نو عقیدوي خو منی د حکومت خو هڅه بس څه وي طبیعت خراب شي عملی تور باندې خلاف کوي نو څه خلق عملی مخالف دي د سیکولر نظام و څه خلق عقیدوي خلاف دي د سیکولر نظام څنګه مجاهدین دي وګوره غټ مجرم چوک وي دا ګوره یو معقوله خبره نه چې غټ مجرم خو تخت دی چې د تاسو مذهب عقیدوي مخالف او بل مجرم ته لږ وړوکی مجرم یې چې خالص عملی مخالف نو په دې خبره دا ډېر تعجب مه کوه چې څرنګه د د مجاهد کوم دی دا ټکونه غټ مجرم ګڼي دا حقیقت هم دا چې هغه نظر کې مجاهد د ډکو مقابله کې غټ مجرم دی ځکه چې هغه د د سیکولریزم عقیدوي مخالف دی د دوی څه کوم نوې کفري مذهب دی د دې حکومتونو دغه عقیدوي مخالف دی او د بلی عملی مخالف خو البته دا خبره بغیر د استثنا نه د ټول په دې باندې د جلونو کې څه دغه د سیکولر مذهب او د سیکولر قانون سیکولر نظام د سیکولریزم یا د سیکولریزم د پیګو ارکانو کې د یورو کن خلاف کړی دی مطلب پوه شولو بل دا د فوجونه جوړ چی د پر دي د فوجونه جوړ څه شي جوړ څه شي لپاره مثال په تور مو دی یو مثال به نه نور به تاسو کې اس کاو ګن لګنه ذهن کې وسعت پیدا کو به صرف مغه سره محدود کوم صحیح شو مثال په تور باندې ټول خلک یې چې د پاکستان فوج د دې پر جوړو چې د هندستان خلاف جنگ وکړي د انډیا و د انډیا فوج د دې پر جوړو چې د پاکستان خلاف جنگ وکړي مو چې د خبره غلطه ره په زول ده د هیڅ قیمت او هیڅ حقیقت نشته د خالص د نشي ګولیا او د نشي ستند صحیح دی اوس دې حقیقت الله د پر سوچ وکړو صحیح دی اول خبره خدا دې چې پاکستان و هندستان جنگ والے وکی اخر والے وکی څه واجه د جنگ شته څه یو جمهوری مذهب دی د بلن جمهوری مذهب دی یو وطنیت دی یو مذهب دی وطنیت د بلن مذهب دی یو کې مختلف قومونه او مذهبونه راجمع شوي دي د تعلقات بنیادی وطن دی بلکې مختلف مذهبونه او قومونه را جمع شي تعلقات بنیادی وطن دی نه د هندستاني دا معنا لري چې خو مخه دغه هندوی مسلمان دوم په نامه ورکه خلک شته نه د پاکستاني دا معنا لري چې خو مخه مسلمان وي هلکه هندوان نشته سیکان نشته عیسایان نشته قدیانیان شیعگان بریلیان هر څه ورکه شته اخر فرق چیرې چې د یو بل سره جنگ وکړي دا یو اګه البته چې کوی د جنگونه کړي والي دي تاسو ته مخکې خبره کړې چې ګوره انګريز جره غټه خرچه پدې کوي چې کومي خبره کې ته ته دوکا در کوي هغه کې معقولیت پیدا کولو د پر جديت او سنجیدګي پیدا کولو د پر هغه باندې ډېر غټ خرچه کوي او ډېر غټ کلونه ور باندې لګي خالص په دې مسالې یو تلويخ 15 تلويخ کول لګولې دي چې ته د وطنیت نظریه د انګريز طرف نه ونه غني د انګريز پیدا کې ونه غني بلکې د انګريز نقصان کې خپل فائدې کې وګڼي او جمهوریت باندې یانه ته تاریخ 50 کاله ولګول اله اوس جمهوریت څنګه چې اسلامي ملکونه کې راوست نه معقولیت پیدا کولو د پراتیکاله تاریخ 50 کاله جنگونه کوي شي به یو دوه جنگونه انډیا او د پاکستان منځ کې نشي جوړوي او د اسرایل او د عربو منځ کې نشي جوړوي به کوم مطلب دکان شو خاول ولا تكونوا من الغافلين نو دا فوجونه اول خدای ته جنگ وکیواله ای دویمه داره چې د حدود معلوم حدود دي ها د پاکستان او د افغانستان او د چین او د ایران او د هندستان او د څوره ملکونه دي دغه ټول خو انګريز د دې د ملکیت دوا کړی دی کنه ملل متحده هغه د تقسیم کړي تقسیم کړي دي اقدام می بند کړی اقدامي جنگ خو مکمل حرام ممنوع دی کنه هي بند کړل نو دا په یو بل اقدام کوي نشي فوج ته ضرورت به یو بل باندې اقدام کړه نه یو بل باندې اقدام نشي کولای که اقدام وکړي فورا د توره نړۍ دی د ټوله د هغه ملک مخالفه جوړیږي سره د ملل متحده چې ته د اقدام ولې کړې د یوه ولشت مخکې لوړ ولې ځکه ساعت ته د خپل قانون او خپل حدودو په عملي ته نه پرېږدي ساعت په عمل کې خراب کړي هغه تقدس ته خراب کړي ها البته کوم جنګونه شوي دي هغه یوه وجه بلان کې د شي ذهن ته راغله هغه ده چې دا وطنیت بیا په بله طریقې د خلکو دماغو کې پخېدل نه کوم چې باندې ته وجنګېږي وینه ور باندې تاله کې و د جنگیدو وخت کې کوم جذباتي جذباتي تکررونه کیږي او جذبه کیږي وړو وړو بچي جذبه ور کې پیدا کیږي یا جذبه به نه خبره د مو پلار الله درته بخنه وکي به اخر کې دي تغوت نه منکر شو د مو پلار د بنگلاديش د سکوت خبره ته کله کوله کنه مور ډوی ته وریدل او پلمي کلی کې زمو او بنگلاديش سکوت کله وشي نه بنگلاديش خو اصل کې پاکستان سره وکنه مشرقي پاکستان ورته یل چې کله سکوت یې وشو ریډیو کې ما خبرې واورېدل ته دا یقین وکړه موږ پلار ته خبره کوم هغه سره ژړېدل په دې خبره د بنگلاديش سکوت والا وشو د پاکستان اسلامي ملک ته ودینه دا یو ټوکړه والے جدا شو اعوذ بالله نو دا غمغه جنگونو جنگونو سره د کور دوره جذبه سړی کې پیدا کیږي څو کاله مخکې کنه ما یو رساله پړاو کړله هغه رساله کې اعوذ بالله هغه رساله کې د عبدالقادر خان د ډاکټر کوم دی د ایټمی د دې ولا کیسه لیکلې و چې د کله ایټم بم غ کول ده بلاست کول کنه دی وخت کې سوره فاتحه ویاله او داسې وکړله او بیا چې کله هغه بلاست شول د چاغي غرونو ټول داسې هغه کې ولمبېدلو ده شولو کې کنه ته د امانت مسترګو نه څه په تر تر وکړي لړ تاري سلام او څه کولو ته ډېر مینه نه ډېر محبت نه ښه تاسو ته پرشه وطن خو ډېر اعوذ بالله اعوذ بالله ودا څه د ټول د اسلام په نامه ښه نو د جنگونو یو مطلب دا و خاطر وطنیت دی خلکو کې په خول وطنیت رنګ ورکې په خول حتی که څه کله د پاکستان ټیمي د مکه شوی وي عربو کې مو درس کول شیخ ظفر الحسن نوم یو مدینه نه فارغ و هغه وخت کې یو ځل مو ترتله درس ته پر نو هغه درس کې اردو کې درس کول نو پاکستانیان اور کې موجود دي انډیا والا د ټوله حدیثو ټول سلفیانو ښه درس نه بعد اما سم اوس وخت هغه کې جګړه شروع شو چې دب دب سره ولګو څو وخت یو پاکستاني او پنجابي او بل هندستاني او دواړه له حدیثو دب دب سره لګول یو په هندستان غیرت کول بل په پاکستان قاتلکم الله څنګه دا وطنیت سره پوخت ها مذهب کا پوخ وای خو یو بیل ته زال حدیث بل زال حدیث مسلمان یو نو مو یو اسلام دی کنه هر ځکه مو سره وړونه یو پاکستان کې که هندوان وي د مو دشمنان که پاکستان کې کافر وي د دواړو دشمنان دي که هندستان کې کافر وي د دواړو دشمنان دي که پاکستان کې مسلمانان یو که هندستان کې مسلمان کوم ځای کې مسلمان دواړو هغه سره ټول وړونه دي دا د مو عقیده وه هغه دوه سره ویلو صحیح مطلب پوه شولو دغه اثر یو نو تاسو ته مو ویل چې هغه جنگ ولې وکي که جنگ وکي جنگ به فائدې کیږي چې څوره خرچه وکي که یو ولې ځمکه چنه وختله ملل متحده ورته بیا وپسوي کنه دا تمام عالم فوجونه ټول ور باندې جنگي دا دا تا ور پس راخلي صدام هغه کویت ونیول دا تمام عالم فوجونه ور باندې جنگول کویت نه بهر وخله البته امریکا ورکی یو بل مقصد مو خلیج کې خپل ځای پیدا کول بس هغه مقصد پر لغوندې سنجیدګي او معقولیت ورکې پیدا وکړل نور خو څونه ظاهر ګن دا فوج ولې جو جنگي اخر بل درس ته هغه فوج دی د پاکستان فوج سره د هندستان فوج نه بتر دی یو خو په دی واجب بتر دی چې د مسلمان په نوم باندې د مجاهد په نوم باندې کافر دی مرتد دی بل تاسو ته پاتې شته د فوج تاریخ د دې د دې فوج تاریخ یو داره چې کوم ورځ نه دا جوړ شوی دی نو دا و څلوخ کې نه جوړ نو لسو و څلوخ کې نه جوړ خاصه کله پاکستان جوړی دی دا اصل کې اته لسو یو کم 50 کې جوړ دی اته لسو یو کم 50 داغه فوج دی د دې بنیاد اغ فوج دی اتلس سوه یو کم پنځوس کې چې د کومو علاقو نه د پاکستان فوج دی ته یو یو څه کوي ده چې شازو علاقو نه شته خو پاکستان کې ځینې علاقې داسې دي لکه شیخوپور او غیره داسې علاقې څه هغه اصل کې فوجي علاقې ګرځولې دي انګرېز څه د انګرېز سره ډېر وفادار خلک دي د وفادارو خلکو علاقې ګرځولې دي چې کله اتلس سوه اووه پنځوس کې د څڅوره د هندوستان خلطي دا ټول د انګريز خلاف راوچت شوي وو حتی که هندوانو راوچت شوي سیکانو راوچت شوي د څوره مذهبونو ولا دي ټول د انګريز خلاف راوچت شوي د انګريز خپل ملک نه وباسي ټول ورته اتفاق کړو قومي اتفاق یې وته کړو قومي نو هغه انګريز سره خو فوج موجود وو بنګالیان ورسره وو انګريز سره ګوره د بنګالیانو خپل وخت کې ډېر زیات ایمانداریانې کړې دي ها دغه یو بل تاریخ دی سید احمد شهید کې سره ټول نه زیاته ملګری اندغه کړی نو بنګالیان ونده چې نور ملکونو نور علاقو ولا هندستان کې نور پاکستان هندستان وغه وخت اوس هندستان د مو طرف نه نو هغه وخت کې د کوم دی علاقو ولا فو نور علاقو ولا فوجونه او غټول استفاګونه ورکړي ها د انګريز فوج بلکې د انګريز مخالف شول خو انګريز سره جنگ شروع ته د کوم د پاکستان فوج کوم علاقو نه د دې علاقو ولا خلک ورته تقریبا شپږ ډیر زره خلک برتی کړو انګريز نه نوي نوي آیا راوستلو هغه سره دغه انقلاب کوم وو د د هندستان خلکو د جنگ باندې د جنگ ازادي نه مخره ده اتل اتل سو و 50 میلادي ولا و انګريز ور باندې جنگ غداري نه مخره دغه غداري وګڼه وکړه خپل اکا سره غداري وکړه صحیح نو هغه فوج دغه غا ختم کړ د انقلاب انګريز د پر زمينه برابر کړه د انګريز حکومت مستحکم کړه بیا بار بار د انګريز څخه چته جنگونه رغلي دي حتی کې چې عثماني خلافت سره اگر که په نامي خلافت خو مسلمانانو خپل خلافت شمارل کم د مسلمانانو یو مرکز خو شمارل شي کم د هغه خلافات جنگونه چې کوم کړي دي هغه انګريز ټول نه زیات په اندیق پوج کړي دي خبر تاسو دا د القاعده یو صلاح الدین هغه کې دا سوال کړو یې کس کی فوج ہے در چا فوج ده هغه کې به دا تفصیل بیان کړو ها همدارنګه هغه زمانه نه هغه زمانه نه نن ورځ پورې ته چې تا د د اسلام تایید کې چوک راپورته شوی دی د کفر خلاف کې چوک راپورته شوی داغه سر اول دستا دغه کچل کولو د پره دغه متولو او دغه شهید کولو د پره اول اول کوم فوج راپورته شوی را پاکستاني فوج هغه اردن کې وی اردن کې د جهان فلسطینیان شهیدان کړي د ضیاء الحق مشرو صحیح هغه په کاغه سعودي هغه کې سعودیا کې مکه کې کوم مجاهدین راپورته شوی د سعودیا د خلاف خو د جهیمان او دغه ملګری دغه خلاف او که اوس کوم ځای کې اسلامي تحریک راپورته کیږي سومالیا کې اسلامي تحریک راپورته شو د امریکای خلاف د پاکستان فوج هغه خلاف جنگیدل لري صحیح د اوس د څلور نوي کې 1994 کې ښه همدارنګه د اوس کوم ځای کې تحریکونه راوچتیږي لکه شام کې غره اوچت شولین سعودي ته خطر پیښ شو پاکستان فوج ووتل یعنی دنیا کې ته چېرته اسلامي تحریک وي دغه د ختمولو ټیکا خستره دی پاکستان حکومت پاکستان فوج یک یو د روس جنگ نه علاوه خو روس جنگ کې والد دې داسې نه دی کړی دغه دوه واجب یو غټه واجب دا چې د روس جنگ امریکای غوښتل نو د امریکای ټاټو دی هغه به تیرې دا ونه چته شو غلام دی دویم دا چې د روس جنگ ته بیا نقصانه په دبلې طریقې دوی رسولل ټول ځان سره ملګری کړي وای سای ورکنه وتلی و نو د نور ته په جنگ رسولې نقصان د بل ته په جاسوسي او په تخبراتي طریقې نقصان رسولې دغه ته څه پیدا نه رسولې هغه جنگ نو دغه اداره لنډه دار د عسکري اداره د خالص دي د پره ده چې تا باندې سیکولریزم ومني د سیکولریزم کوم شپږ ارکان واغه سره کوم متعلق شونه دی هغه در باندې په زور ومني او که چوک دا کوي چې ما باندې زور نه ده تیر کړی نو هغه ته ویست په خپل غیرت یو نظر ثاني وکړه ته به سفر د غیرت کړی نه وي کنه خو مخه ته په یو اسلامي حکم ته کوم د سیکولرزم خلاف اسلامي حکم وي هغه باندې ته اصرار کړی چې خو مخه دې باندې عمل کوم یا ته یو سیکولر حکم مسترد کړی چې دا زنه منم ته بیا ته ماشي کاوس ته باندې مانی کنه کته بیا ګډه غونه ارچ ته خپل لمو چتاوي نو بیا خو ته باندې زور ولې تیر کی مطلب پوه شو تاسو نو دا ادارې کومې دریمې درجه کې ذکر شوله دې سره به اول اول د مو د زړه و د ژبې معامله د عمل معامله مو څلورمې درجه کې ښیو د زړه و د ژبې معامله به دا وي چې دا مو باطل ګڼو دې نه به انکار کوو دې نه براعت کوو او دې مقابله کې به اسلامي د ادارې جوړوخه حق ادارې جوړوخه څنګه نه انکار او براعت او هغه سره دښمني ممکن نه وي چې ته جایز نه وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین د درېمه درجه ختمه شوه